د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل شپږ اویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سل اتویشتم آیت څخه اوري روغه جوړه په هر حال ډېره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خوا ته ډېر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پېشامد وکړئ او له خدایه ووېرېږئ، نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو نه بې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته، که تاسې وغواړئ هم نۀ شئ کولای. له دې امله د الهي قانون د هدف تر سره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې ها خوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په وېره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم لرونکی دی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. خو که مېړه تينه يو له بله بېل هم شي، نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر يو بل ته له محتاجۍ نه بې نيازه کړي. د الله لمن ډېره ارته ده او هغه پوه او ليدونکی دی. اې مؤمنانو! د عدالت علمبرداران او د خدای لپاره شاهدان اوسئ، که څه هم چې ستاسې د عدالت کولو او شاهدۍ زیان په خپله تاسې یا ستاسې مور او پلار یا ستاسې خپلو خپلوانو ته راجع کېږي هم د معاملې لوری شتمن وي او که بې وزلی، الله له تاسې نه زیات د هغه خیر غوښتونکی دی. په دې اساس د خپلو نفسي غوښتنو د پیروۍ له امله عدالت مه پرېږدئ. قل لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا پاتې شول هغه کسان چې ایمان راوړ بیا کافر شول بیا په خپل کفر کې زیات پرمختګ وکړ نو الله به هیڅ کله هغه ته بخنه نه کړي او نه به هیڅ کله هغه ته سم لار وخی دا کافران ستا په باب انتظار باسي که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو رابه شي وبه وايي آيا مونږ له تا سره نه وو؟ که دا کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووايي چې آيا مونږ دا نه شو کولای چې ستاسې پر خلاف وجنګيږو او سره له دې هم مونږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی؟ ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فيصله کړي. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي کله چې دوی لمانځه ته پاڅیږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅیږي او خدای ډیر لږ یادوي د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي نه پوره دی خواته دي نه پوره ها خواته البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونيسي او خپل دين د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ورپه برخه کړي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله دا نخوخوي چې انسان په بد وینا خلو پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی النساء چي د قرآن عظيم الشان څلورمه سوره ده په مدينې منورې کي رانازله شوې ده يو سل او شپږ اويا آياتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه يې تاسي له يو سل او نهه څلوېښتم آيت څخه اورئ. ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ظهيرا که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ، خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ، نو د الله هم همدا صفت دی چې هغه ستر بښونکی دی، په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی. کوم خلک چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې مونږ به ځینی ومنو او ځینی به نه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره مونږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به مونږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وآتينا موسى سلطانا مبينا دا اهل کتاب که نن له تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي هغه ته دوی ویلي وو چې مونږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و بیا دوی خوسکای خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وي د هغې له پاسه هم مونږ له دې ورتیر شو مونږ موسی ته ښکاره فرمان یعنی غلبه ورکړه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل ان مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله مونږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي نه نوځي مونږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مکوي او په هغه باندې مونږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمېر پیغمبران یې په ناحقه ووژل او تر دې پورې یې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي بیا یې په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو او په خپل یې ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی حال دا چې د واقعیت لمخې هغه نه هغه وژلی او نه په دار زړولای دی بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شو او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغه هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي، هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به مونږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. اې محمد صلی الله علیه وسلم مونږ تا ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه مونږ ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام زوزات عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازلې کړې چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو ترڅو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی کوم خلک چې د ده له منلو څخه هم په خپله منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي، هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي دي. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا مسیح عیسی بن مریم له دې پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمان و، نور څه نه و چې الله مریم ته ولېږه او د الله له لوري یو روح و چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای درې دي، منه شي دا هم دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده الله خو صرف همدا يو الله دی هغه له دې نه لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي د آسمانونو او ځمکې ټول شيان د هغه ملکيت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره يوازې همغه کافي دی مسیح هیڅکله دا خبره شرم نه ګڼي چې هغه د الله یو بنده اوسي او نه مقرب پرښتي دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندګي د ځان لپاره شرم ګڼي او لویي کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایسار کړي خپلې مخې ته یې ودروي. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړای دی نیک عمل غوره کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپل لورین لمخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لوی یې کړې ده هغه ته به الله دردناک عذاب ورکړي خلک له تا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي، ووایه، الله تاسې ته فتوا درکوي، که څوک بې اولاده ومري او د هغه یوه خور وي، نو هغه به د هغه نیمايي ترکه واخلي، او که خور یې بې اولاده ومري، نو ورور به د هغې وارث وي، که د مړي وارثان دوه خویندې وي، نو هغوی به د ترکې له درېو نه د دوو برخو حقدارې وي، او که ډېر ورونه خویندې وي، نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب دوه چنده برخه وي. الله تاسو ته حکمونه تشریح کوي ترڅو چې تاسو لار ورکی نشي او الله په هر شي پوه دی المائده چې د قران عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل شل آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحكم ما يريد اے مؤمنانو د بندیزونو پوره مراعات وکړئ ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي واتقوا الله ان الله شديد العقاب اے مؤمنان د خدای پالنې د نخو نخانو به حرمتي مکوي مله حرام میاشتو نه کوم یو حلالوي مو د قرباني چاروي ته لاس غزوي مو هغه چاروي ته لاس وروړي چې د هغه په غاړو کې خدای ته د نظرانی په توګه پټي اچول شوی وي موږ هغه خلک ځوروی چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي. هو! کله چې د احرام حالت ایسته شي نو تاسې ښکار کولی شئ او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغې باندې ستاسې غصه دې تاسې دومره تاوجن نه کړي یعنې دې ته مو نه هڅوي چې تاسې هم د هغو په خلاف په ناروا تیریو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نېکۍ او خدای پالنې دي، په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تېري دي، په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. له الله نه ووېرېږئ، د هغه عذاب ډېر سخت دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم پر تاسو حرام کړی شو مرداره یعنی د خپل مړ شوی څاروي غوخه او وینه د خوک غوخه هغه څاروی چې له خدای پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړای شوی وي هغه چې په ستوني خپه کېدو په زخمی کېدو یا له لوړې نه پر اغورځېدو مړ شوی وي يا هغه چې کوم ځناور چې ري کړی وي پرته له هغه چې تاسې هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم ستاسې لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ دا ټول کارونه فسق دي نن کافران ستاسې د دین له خوا پوره ناامیده شوي دي، نو تاسې له هغو څخه مه وېرېږئ، بلکې له ما نه ووېرېږئ. نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړی دی او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړی دی. له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسې لګول شوي دي، د هغو مراعات وکړئ. خلک پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړای شوي دي؟ ووایه تاسې ته ټول پاک شیان حلال کړای شوي دي او کوم ښکاري ځناور چې تاسې اموخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی ستاسې لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسې ته روا دی البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ نن ستاسې لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي، د اهل کتابو خواړه ستاسې لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي. او پاکلمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلالې دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی وو. په دې شرط چې تاسې د هغو مهر ورکړئ، په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ، نه دا چې په آزادې شهوترانۍ لاس پورې کړئ، یا په پټه په غلا یارانې وکړئ، او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ، نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابېزه، یعنې ضایع، شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی، بې وزلی، وي. که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسې نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه ونه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ. پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله نه غواړي چې ژوند درباندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې سوتره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتي او هغه پوخ لوز او تړون مه هیروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی یعنی ستاسو دا وینا چې مونږ واوریدل او اطاعت مو ومانه له الله نه ویریږي الله آن د زړونو پر ازونو پوهیږي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی ای مبارکه سوره چې د قران عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل شل مبارک آیاتونه لري کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي، نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. اې مؤمنانو! د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسې ته د لاس غځونې اراده کړې وه، خو الله پر تاسې باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. له الله نه په وېرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډه وي. که تاسې لمونځ برقرار کړ، زکات مو ورکړ، زما پیغمبران مو ومنل، د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یانې قرض حسنه ورکړ، نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې یانې ګناهوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي. بیا دا د هغو خپله وعده ماتولو چې د هغې له امله مونږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه، د هغو زیاته برخه یې هېره کړې ده. او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي، نو کله چې دغه حالت ته رسېدلي دي، نو چې هر ډول بدعملي وکړي، د همغه هیله ورڅخه کېږي. نو له دې امله هغوی ته بښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه. الله هغه خلک خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. په همدې ډول مونږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې مونږ نصارا یو، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړای شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هېره کړه، په پای کې مونږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکر او ارو مرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښيي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. ای اهل کتابو! زموږ پیغمبر تاسې ته راغلی دی چې تاسې ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي، یعنې برملا کوي، چې تاسې ورباندې پرده غوړوله او له ډېرو خبرو نه در تېرېږي هم. تاسې ته د الله له لوري روښنايي راغلې ده او یو داسې حق خوښوونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښيي. او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي، د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم یهودیان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو، له هغو نه پوښتنه وکړه، نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي، هغه چې چاته وغواړي بښنه کوي او چاته یې چې خوښه شي سزا ورکوي. اې قومه! هغې سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسې لپاره لیکلې ده، پر شا مه اوړئ، که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإما داخلون غوی په جواب کې وویل اے موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي مونږ به هیڅ کله هلته لاړ نشو ترڅو چې هغوی له هغه ځایه ونوځي هو که هغوی ووتل نو مونږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو په هغو وېرېدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پېرزو کړی و. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسې دننه ورسېږئ، نو تاسې به برلاسي یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ. الله ځواب ورکړ، ښه نو هغه هیواد تر څلوېښتو کلونو پورې پر دوی حرام دی، دوی به په ځمکه کې لالهانده سرګردانه وګرځي، د دې سرکشانو په حالت اندېښمن کېږه مه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شې همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جثه څنګه پټه کړي د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما ما د دې کارغه په څیر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جثې د پټولو تدبیر مې کړای وای له هغه وروسته یې په خپلو کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. او چا چې څوک له مرګه وژغوري داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پر لپسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم کوم خلک چې له الله او د هغه له پیغمبر سره جنگي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړې کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووجل شي یا په دار وزړول شي یا د هغو لاسونه او پښې رد بدلې غوچې کړای شي یا له وطن وشړل شي خو کوم خلک چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ، تاسې ته دې څرګنده وي چې الله بښونکی او رحم کوونکی دی. د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان پنځمه سوره ده، په مدینه منورې کې رانازله شوې ده، یو سل او شل مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه دېرشم آیت څخه اورئ. ښه وپوهیږی چی کومو کسانو چی د کفر رویه غوره کړی ده که د هغو په لاس کی د ټولې ځمکې شتمنۍ وی او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړی چی هغه په فدیه کی ورکړی د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شی بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړای شی او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غل که ښځه وي که نارینه د دواړو لاسونه پرې کړئ دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا والله علی کل شیء قدیر ایا ته نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخنه کوي هغه د هر څه واکمن دی که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وايي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومي یې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي، چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅکله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي د هغو معناوې له یو ځای نه بل ځای ته اړوي را اړوي. او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ که نه نو مې منئ الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي د الله له مواخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولای دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خوړونکي دي نو که دوی تا ته د خپل دعوو په وړاندې کولو راشي نو تا ته واک درکول کیږي که دې خوښه وي د هغو فیصله وکړه او که نه نو انکار وکړه او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې له دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره له دې هم دوی ورڅخه مخ اړوي اصلي خبره دا ده چې دا خلک له سره ایمان نه لري إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور مونږ تورات نازل کړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي وه، ټولو پیغمبرانو چې مسلمانان وو د همغه سره سم یې د دغو کسانو چارې چې یهودیان شوي وو فیصلې کولې او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنې رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی وو ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی وو او پر هغه باندې هغوی شاهدان نو ای د یهودو ډلې! تاسې له خلکو نه مه وېرېږئ، بلکې له ما نه ووېرېږئ او د لږې لږې بدلې اخیستلو په مقابل کې زما د آیتونو پلورل پرېږدئ. کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې و نه کړي، همغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف په تورات کې مونږ پر یهودیانو دا حکم لیکلی وو چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدل کې پزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابره بدله. نو که څوک قصاص، صدقه، کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمه فیصله و نه کړي همغوی ظالمان دي. بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود و د هغه ریښتینه کوونکی و او مونږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنایي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و ریښتینی کوونکی و او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت و او اې محمده! مونږ تا ته دا کتاب در لېږلی چه په حق راغلی دی، او له کتاب څخه چه څه د ده په وړاندې موجود دي د هغو رښتیني کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی، نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چه تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. موږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شرعیت او یوه عملي تګلاره ټاکلې ده، که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلي وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولای شوای، خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ په پای کې ستاسو ټول د خدای لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته اصلي حقیقت چې تاسو پکې اختلاف کوئ دروخی وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم نو ای محمده! ته د الله د نازل کړي قانون سره سمه د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مه کوه، پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وا نه چوي، یوه ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه اوښتی و نه مومي چې خدای تا ته در لېږلی دی، نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهېږه چې الله د دوی د ځینو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده. په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد له الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو پنځوسم آیت څخه اورئ ته ګورې چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي رااوړي وايي مونږ ويريږو چې چيرې مونږ په کوم غم اخته نه شو خو لرې نه ده چې کله الله تاسې ته غوڅ برای در په برخه کړي يا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښيمانه وي او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکاوه چې مونږ له تاسې سره یو د هغوی ټول عملونه بابیزه یعنی ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول دوی ته ووایه، ای اهل کتابو! تاسې چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست، هغه له دې پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسې نه زیاتره خلک فاسقان دي. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل بیا وایا آیا زه هغه خلک دروخه يم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړی او غضب ور باندې نازل کړی چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سم لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي دي وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ کله چې دوی تاسې ته راځي نو وايي چې موږ ایمان راوړی، حال دا دی چې د کفر سره راغلي وو او له کفر سره بېرته لاړل، او الله ښه پوهېږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. وترا كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ولې د دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا یهودیان وایي د الله لاس تړل شوی دی، وتړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی یې کوي. د الله لاسونه ازاد دي، څنګه یې چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستا د رب له لوري پر تا نازل شوی دی، هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشۍ او باطل پرستۍ د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی. او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده کله چې دوی د جنګ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړی وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوی وو که داسې کړی وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډیر بد عمله دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.